وتحسبهم ايقاظا وهم رقود د سپاری 14 دی پاس دو دی الله تعالی د اصحاب کهف واقع بیانوي اصحاب کهف په غار کې پراتو سترګې کولاو وي دقسې کلا او سترګې وي او اوړېدل روړېدل به تا به وی چې مړه که ته ورغلی وې که نه نو تا به وی دا دغه دي دا ویښ دي ځکه چې د سړي سترګې کوله وي او اوړي روړي نو خو هغه د ویښ کار دی که نه نو الله وی وتحسبهم تبا ګمان کې پاغوي وتحسبهم تبا ګمان کې پاغوي ایقاظن د ویخو کلا او سترګې اوړېدل راوړېدل به تر او تازه و وتحسبهم ته به ګمان کې پاغوي ایقاظا د ویښو وهم رقود او حال لا دي چې هغوی ودو رقود ودو ته وایي یو ته وایي راقد وایي د دې داسې مثال دی لکه قاعد او قعود وهم او حال دا دی رقودن چاغوی ادو ونقلبهم او من با اړول راړو لاغوی ذات الیمین په طرف خی باندې و ذات الشمال او په طرف غس باندې کله به می په خی طرف واړول کله به په غس طرف واړول د دې لپاره چې شرط ازمکه و نه خوري ځکه چې ځمکې پورې یو شی ډېر نښتي مړه چې لرګی ډېر پروتي د ځمکې پورې هغه هم خرابوي ونقلبهم من اړول راړو لاغوي ذات الیمین په طرف خی باندې وذات الشمال او پاغه طرف ګس باندې سپی تاسو کتلی دی چې هغه ناستی نو دا مخکنی خپې داسې کیه او ناستی دقه سه ناستو وکلبهم سپی د دوی باستون خورون کیو زراعه خپلو سنگلو له بل وسیده پاغه خله د غار کې یو لوی عالم دی وی الک سترګې کولاو کې وګورې دی زیته چې د نیکانو سره تعلق د نیکانو سره صحبت د نیکانو سره مرګتیا د دې څومره خیر او برکت دی سپې په زناورو کې یو خچن زناور دی داسې زناور دی چې خلک ته نفرت کوي لیکن چې دې سپې ولګېده او د دغې اصحاب کهف و صحبت یې وکړو نن الله را واغشته په قرآن مجید کې ذکر کو دا د دې نیک صحبت ته وجنه وی په زناورو کې به یو زناور جنت ته نزي دا سپې چې دی دا به جنت ته ځي ولې دوی صحبت د چا سره کړی او د نیکانو سره نو هغه عالم وی یا دوستانو چې سپې د صحبت د نیکانو خلکو د وجه نه هغه دا دی قرآن کې ذکر شو جنت ته به ځي نو که یو مسلمان سړی وي او هغه د دې علماو د دې اکابرو د دې بزرګانو سره محبت کوي او د هغوی سره تعلق ساتي نو دا به جنت ته نه ځي اتا سو ویلیو مشکات کې دغه کې مراغلی بخاری کې یو صحابي وای زه د رسول الله سره هم د جمعه ته وته یو سړی وته راغی مت الساعه حضرت قیامت به کلی رسول الله وتوي چې ته د قیامت تپوس کې تا ولا ست تیار کړی دي تیارې دی ولا ست کړی دي هغه وی حضرت نه ډیر منځونه کړی دي نه ډیر روزي نیولې دي نفلي نه مې سحجونه عمرې کړی دي وغیر انی احب الله ورسوله دومره دې شه د الله سره مې به اندازې محبت دی د الله د رسول سره مې محبت دی پیغمبر علی السلام وتوي المرء مع من وای کنه المرء مع من احب پرز د قیامت با الکه دا یاد ساته المرء مع من احب پرز د قیامت با سړی د ارغه چا سره چې د چا سره د محبتي الله دې معافي وکړي که یو سړی وایي د علماو سره مې محبت دی یو سړی وایي د دې پیرانو د دې بزرګانو سره مې محبت دی سعادت دی خو ما وی افسوس په هغه خلکو چې هغه وایي زما د انډیا هغه د پلانې ډه مې دغه خوښ دی هغې سره مې مینه ده پلاني ډم سره مې مینه ده نو دا حدیث دا یاد کړئ المرء مع من احبه روره که ډمانو سره محبت دی علیهم پاغوی باندې لو اطلعت کشرت ورخکار شوی علیهم په دی اصحاب کهف الله پیغمبر ته وی لولیت نو تبرو ګرځي منهم د دوی نفرارا په داسې حال کې چې تبرا درا تخته ولمولئت او تبر ډکړې شوی منهم د دوی نه روبا په یره کې اصحاب کهفو کې الله قدرتی یو روب چولیو الله پیغمبر ته وی کته ورلی او دی غار ته وردن نشو داسې دی وتو قتل نو دون روب به د باندې راشي چې را منډه به وهي او زړه به د د یری نه ډکی لولیت نو ته به راوګرځې منهم د هغوی نه فراره تښتېدونکې ولملئت منهم او ته به ډک کړی شې د دوی نه روبن په یره کې عبدالله ابن عباس صاحب وی څه زمانه و غالبا د حضرت عمر صاحب زمانه د خلافت و اسلامی فوج دی روم ته روان دی د اسلامی فوج کمانډر حضرت معاویه و په دې لار تیرېدل حضرت معاویه وایي چې یو څو کسه لاړ شی دی پورې غر ته د هغه اصحاب کهف و غر شو لږ معلومات وکړي چې دا څه حالت دی لږ معلومات یې راله راوړی عبدالله ابن عباس ورته وایي ما ورته ویې مه کسان وی ولی وی رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې زمونږ او تاسو نه بهتر دی هغه منې کړی دی چې الته مزه او کوثر دی ورخکارا ک نو رامنډې به وهي او د یری نه به ډکې نو ته سره لیږي خو خیر هغه خبره ونه منله څه کسانې ورولېږل نو دا غار ته چې کله وی ورنږدې شو یو لمبه پرې رالله او چې لمبه پې راله نو فاحرقهم فاحرقتهم دا لمبه ولګېده او دوی وسوځوله وکذالک هم دقسې لکه چې مې وده کړي په ناشنا طریقه باندې او بیا مې اړول او راړول په ناشنا طریقه وکذالک هم دقسې بعثناهم موږ راوچت کړه دوی د خوب نه مې راپاسول څه د پاسه درې سوه کاله پس مې د خوب نه راپاسول لیتساءلو د دې دپاره چې دوی د یو بل نه سوال وکړي بینهم په خپلو کې چې د یو بل نه سوال وکړي پخوا به خلکو وي چې بزرګانو ته علم غیبي الله ښکاره کوي چې بزرګانو ته علم غیب نشته د اصحاب کهف په دغه زمانه کې د دوی نه لوی بزرګانو چې دوی را پاسېدل د یو بل نه تپوس کوي هلکه څونه وخت هم تېر کړی دی هغه یو پکې وایي یاره یو ورځ هم تېره کړې ده بل وایي نه مړه یو ورځ چېرته وه کمه وه چې د کېدو هم نور اوچتو او اوس هم لا نور نه دی پرېوتی چې بیا دې نوکونو ته وکتل دا دانه دانه نوکونه او دی ویختو ته وکتل د اوږده اوږده ویخته او دا ناشنا حالات وکتل وای شور مکوي الله ته پته لګي چې مونږه سونه وخت تیر کړی دی ګوره حواله په چا ور کوي په الله باندې ور کوي خ وکذالکم دقسی بعثناهم مونږ راوچت کړ دوی د خوب نه لیتساءلوا د دې لپاره چې دوی د یو بل نه سوالو کې بینهم په خپلو کې څنګه قال قائل او وی یو ویونکی منهم پدوی کې پدې ملګرو کې یو وی کم لبستم سونه وخت تیر کړی دی تاسو الکه چې ودو په دې ودو کې منګه سونه وخت تیر کو قالو نو هغوی وی لبسنا یوما منګه تیر کړه یو ورځ دی وی خیال دا دی چې دا کومه ورځ باندې منګه ودو په دغه همدغه ورځ ده او بعد یوم بلکې بعضې ورځ پوره ورځ هم نه ده چې وده کېدوم نور روشت او اوس هم لا نور پرېوتی نه دی بیا چې د ماوې د ویښتو ته وکتل او د حالاتو ته وکتل او د نکونو ته وکتل نو قالو دوی ووی ربکم اعلم رب ستاسو ډیر ښه عالم دی بما لبستم په هغه موده چې تاسو تیره کړې ده تر اوسه پورې د لوګې نه خبر نو خو چې راپاڅېدل الله پې لوګه راوسته نو سره مشوره یې وکړه چې هلکه یو کس ولېږې پیسې وله ورکې چې بازار ته لاړ شي او ډوډۍ راوړي خو د دوو خبرو خیال لې ساتي یو دی د نیک سړي نه د دیندار سړي د هوټل نه ډوډۍ راوړي او بل دې کوشش دا کوي چې په موږ باندې څوک خبر نشي د دوی دا خیال دی چې اوس هم هغه د کافر دقیانوس حکومت دی حال دا دی چې الله پاک هغه ختم کړو او دی وخت اسلامی حکومت په دالکه باندې راغلی وو قالو فبعثو احدکم اولیگه تاسو یو ستاسو فبعثو تاسو اولیگه احدکم یو ستاسو الکه په دې ملګرو کې یو ملګری الیږي بی ورقکم سره د روپې ستاسو د سپینو روپې ته ورق وی بی ورقکم سره د روپې ستاسو یو روپې ولا ورکه د سپینو او وی لګي هذه چې دا روپې ده دا الیږي ال المدینه خارته دلته د مدینه معنی کوي خار په دې ملګرو کې یو ملګری الیږي خار ته ولېږي خار ته الته دی ډوډۍ والی خو ډوډۍ دی د کم هوټل نه والی چې پاکی او دینداری فلینظر او دی ګوری دی چې ایوها چې کم یو د دی خار اسکا غډیر پاک دی تو آمن په ډوډۍ کې د دوی دا خیال دی چې دوم هغه د کافر حکومت دی نو چرته اسلامی سړی دی وګوري چې دا غا لالم پاک یو غوخه سی فلیاتکم هغه دی راتللو کی تاسو ته تا برزق په خوراک منه د دغه دیندار سړینا علما مسوي چې د لنډی کوتل بازار ته راشه نو د کم هوټل نه ډوډۍ خوره ګورئ چې کم پکې دیندار سړی وي پویږي دا خبره چې دا نیک سړی وي الکه چې د نیک سړی د ډوډۍ مخړله الله بستاسو بدن کې په افتو افتو کې نورانیت پیدا کی نورانیت زړه کې بم نورانیتی دماغ بم کولوي او چې د بيدینه سړی ډوډۍ دی خوړه ظلمت بدر کې راځي تیاره خ نو یو د ډوډۍ د پاک سړی نه دغه کی او بل ولیتلطف او هغه د نرمی کوي ولیتلطف او هغه د بی اندازې نرمی کوي د چا سره د لانجه نه کوي کلانجه وکړه بیا به خلک ونیسي او چې وینیسي نو بیا به مونږ باندې د خلک خبر شي ولا یشعرن بكم او خبر دې نه ورکي په تاسو باندې دی احدن هچاته ولا یشعرن او خامخا دا سړی دی خبر نه ورکي بكم په تاسو احدن هچاته د څه دی نه وي چې هغه غرق اغره کې زما ملګری دی د ما وی د دوی دا خیال چې دا مغه د کافر حکومت دی چې موږ ته را تختیدلی یو انهم یقینا دا قوم یسهر علیکم کشر دوی خبر شو پتاسو کدا خلق په من خبر شنو بیا بم بوزي نو یا بم کافر کی وا او که کافر کی ګوننو پکانو بمولی انهم یقینا دا خلق شدی ان یسهرو علیکم کشر دوی غالب شو پتاسو نو یرجموکم دوی به پکانو اولی تاسو او یعیدوکم یا به دوی واپس کی تاسو فی ملتهم خپل دین ته نو چې دا دونه کالونه منګه تیر کړو په نه یو مونی ولو بیا لاړ شو اخر کې بیا مرتد شو نو ولن تفلحو هیڅ کله به تاسو کامیاب نشئ اذن په دغه وخت کې ابدا همیشه الله ته چې څه منظور یو الله څه کوي هغه کیږي دا سړی چې لاړو یو دکاندار ته د درې سوه کالو مخکنی روپۍ ورمخکې کړه چې ماما دا شعره چې هغه وکتل وی وای دا د کمې زماني روپۍ ده هغه مزري استاد وی ورته وی زما خیال دی تا چېرته خزانه موندلې ده دغه خزانه دغه هغه ته نه نه خزانه چرته ده خدا غو ما سر روپۍ ده مړه یو دکاندار ته د ښکارا کړ چې دا وګوره بل ته ښکارا کړ بل ته ښکارا کړ غون بازار خبر شو چې بازار خبر شو حکومت ونی وده حکومت چې ونی وته وای سچلې نو دا وته دا ټول بیان وکړ او دا قوخ کې دیندار بادشاہ وای خا بادشاہ وای هغه کسان تاسو یې مونږ سره خو په سرکاري ریکارډ کې تاسو دغه ارس پراته دي ما به وی خدای دا کسان به مونږ څنګه پیدا کوو نو بیا دا باچا سره د ملګرو د دې خلکو د ملاقات لپاره راغی بیا دې سره ملو شو د ملاویدلو نه پس بیا دی واپس غار ته نه وتل او دا غي نه پس چې دینو ریاض فماتو بیا بس دغه شو اومل تمړ شو بیا نغو وکذالک هم دقسی اعصرنا من خبر کړ خلق علیهم په دوی باندې دا خلق می په خبر ولې کړ لیعلمو د دې د پاره چې دا خلکو ته معلومه شي ان وعد الله چې یقینا وعده د الله د باس بعد الموت حق دا حق ده وان الساعه او یقینا قیامت چې د لارې به فيها نشته د شک باغې کې ګوره چې درې سوه کاله پس الله یو د بنیادم راویخی نو داسې نشي کولی چې په قیامت کې مړی بیا را دغه کی را پاسي دا کم وخت کې چې دی الله را پاسول دی وخت کې دا حاکم چې دی دا باچا ډیر نیک سړی و خو د خلکو دې مسله کې لانجه و چې یاره باس بعد الموت شته که نشته مسلمانانو به وي شته کافرو به وي سړی خاورې شي د خاورې کېدلو نه پس به بیا څنګه دغه کیږي دی باچا به وی ربا دی قوم ته داسې یو نشانه وخی چې د دې خلکو ذهن کې دا راشي چې واقعي د مرګ نه پس بیا دغه شته را ژوندي کېدل شته نو الله ورته دا کسان راویښ کړه نو خلکو ته دا پته ولګېده چې درې سوه کاله یو کس الله ژوندی ساتلی شي اوده او بیا یې راپاسولی شي نو دغه الله دام کولی شي چې په قیامت کې بیا دا مړي د قبرونو نه راپاسي اذ یتنازعون فاغه وخت کې چې د خلکو اختلاف کو بینهم په خپلو کې امرهم د خپل کار د خپل کار اختلاف کو چا به وی باس بعد الموت شته چا به وی بعد بعد الموت نشته خیر چې دوی واپس لاړل او د شو مړ شو دی وطن کې څه کافرانو حکومت د مسلمانانو مسلمانان وی منګ په جماعت جوړو دغه اصحاب کهف دی او دلته به جماعت شو دی ته به منګ وایو مسجد اصحاب کهف هغه د زمانه چې کم کافر او هغه وی نه منګ په دغه جوړو اس یو نخه نشانه په جوړو ځکه چې دوی او د کېدلم زمنګ په مذهب باندې او دا زمنګ د قوم خلق دي دا اختلاف راغی فقالو بنو نو اوی د خلکو چې جوړ کې علیهم پدی باندې بنیانن یو آبادی دا چې کم کافرانو نو دوی وی چې په دوی باندې یو آبادی جوړه کې یو نشانه جوړه کې ربهم ولی دا زم چوده کېدل دا زمونږ په مذهب باندې وو ربهم رب د دوی اعلم بهم هغه ډېر ښه عالم دی په دوی قال الذين اوی هغه خلق غلبو چې هغه غالب علی امرهم په کار د دوی دا چا سره چې حکومت وو چا سره چې حکومت یې هغه د هر چا په امر باندې غالب وي هغوی وایي نه نه بنیادونه جوړو نه نشانې جوړو نه بل څه جوړو لنتخذن علیهم خامخا موږ جوړو په دوی باندې مسجد جماعت د دوی د غار مخې ته جماعت جوړو چې خلک راځي د دوی زیارت لا نو دلته به منځونه کوي بیا د نجران یو وفد راغلی او رسول الله ته نو د عیسیانو سره خپلو کې لانجه وه یو ډله ډلې ووې چې اصحاب کهف چې دي دا درې کسانو څلورم سپی و بله ډله پکې راپاڅېده چې نه دا پنځه شپږم سپی و الله په دې دواړو ډلو باندې رد کوي درې دوی او سلورم وسره سپیو و یقولون وی دوی دا د عیسایانو بل ډله ده چې خمسه نه اصحاب کهف پنځو سادسهم کلبهم او شپږم دا وی سپیو الله په دې دواړو خبرو باندې رد کوي چې څوک وی درې او سلورم سپیو څوک وی پنځو شپږم سپیو رجمن دوی وشتل کوي بالغیب په غیب زمیدار وی دا د حافظانو غونډاری دي حافظ چې غونډاری ولي پته وته نه لګي چې په کم ځای لګیدلی نو دلته وی رجمن دا وشتل کوي بالغیب په غیب داسې خبره کوي چې ته معلوم نه دی لکه تا ته چا ویلی دي چې ته وې دریو او دی بل ته وی تا ته چا ویلی دی چې دا دغه او پنځو دا وشتل کوي او وینا کوي بالغیب په غیب ویقولون او وی دا خلق ځنې خلق وی سبعتون دا اصحاب کهف دا وکسانو وسامنهم کلبهم اتم داغوی سپیو قر ربی ورته وایه چې رب زما اعلمو هغه ډیر ښه عالم دی به عدتهم پشمار د دوی الله ته پته لګي چې دا څومره وو ما يعلمهم نه دی عالم پاغوی باندې الا قلیل مگر لک خلق عجیبه کار وکړو دوه خبرې قرآن مجید وکړي یوې دا دی درې قول ذکر کړو دریو سلورم سپیو پینزو شپگم سپیو پا دی ردو کو او بل دا دی چې اتو وو او اتی اتم سپیو پا دی ردو اونکو یو دا خبره وشوه بل ورته دا وایي چې په اصحاب کهف باندې د هغوی په شمار باندې هېڅوک خبر نه دي الا قلیل ګورې لږو خلکو له علم ثابت که چې د لږو خلکو علم شته حضرت عبدالله ابن عباس ته الله د قرآن ډېره لویه پویه ورکړې وه هغه به وی و انا منهم زم د دې لګو خلکو نه الله ماته علم راکړی دی څنګه وی دا اوو ولی وو ما وی درې قوله ذکر کړو په دې درې قولو کې په دو باندې رد شو او په بل باندې رد اون شو نو معلومیږي چې دا دریم خبره صحیح ده کنه کدا صحیح نه ونه په دې بم رد شوی وي نو مسلمانان وی اصحاب کهف اتو او دغه وو او دغه اتم سپیو قر ربی وتوایا چې رب زما عالم ډیر ښه عالم دی بعدتهم پشمار د دوی ما يعلمهم ندي خبر پدوی باندې الا قليل مگر لګو سره دی کې باس کول نه دی پکار پر ورځ د قیامت باندې الله زمونږ نه تپوس نه کوي چې تا ځان پوی کړو چې اصحاب کهف سومرو فلا تماره تباس مکه وفيهم پدوی کې الا مرا ان ظاهرا مگر باس خکارا په داسې کاوه او نور پکې داسې جوور باسونه مکوه ولا تستفتی او ته فتوا مغواړه ته سوال مکوه فیهم په باره د اصحابو کهفو کې منهم د دې خلکو نه احدا د هیچا نه مه د یهودو نه تپوس کوه مه د عیسیانو نه تپوس کوه مه د بل چا نه کوه چې اصحاب کهف څومره و چې څومره و هغه به الله ته د دې پته لګي وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام دعوك يا الله رضاش یا الله خپل فضل په موږ باندې وکړي رب خپل کرم په موږ باندې وکړي رب ته زموږ په حالت باندې رحم وکړي رب خپل توفیق زموږ سره شامل حال کړي د خپل عظیم کتاب رب صحیح پوی زمون نصیب وګرځي د خپل خو پیغمبر علی صلوات و سلام په حدیث هم رب صحیح پوی کی رب د قران او د حدیث اتباع زمون نصیب وګرځي رب قران او حدیث زمونږ نسب العين وګرځي رب د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې هم راکړي زمونږ بچو کورنو ته هم ورکړي په قبر کې هم رب د دې خیر برکت راکړي په ورځ د قیامت په میدان حشر کې هم رب د دې خیر او برکت نه مونږ مه محروموي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له د دې راتلو کېناستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي سره زمونږ نه الله په خپل بچو باندې خوشاله کی په خپل حلال کاروبار کې وته الله اطمینان د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي هر قسم پریشانونه سره زمونږ الله وساتي د هر قسم حادثونه هر قسم افتونو نه الله حفاظت وکړي بیمارانو تم دعا وکړي چې اهل اسلام سونه بیمارانی رب ته وته شفا کامله ورکړي رب ته وته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګری بیماران دي مرګرو کورونو کې بیماران دي غوی ته دعاګانې وکړي زمونږ د سبق یو ملګری دی دغه بچی بار ته تللی دی دا کشران هم عجیبه کارونه کوي نو یو غریب یو ځای کې رئیسار دی ورته دعا وکړي چې الله پاک هغه لار هغه ته کوله وکړي او چې کوم ځای رئیسار دی چې الله خپل مقصد ته ورسوي وصلی الله تعالی